او جرح او تعدیل دا ثابت ده چې قرآن سنت اجماع او قیاس ټول باندې کړي دارنګ لجرح ثابت ده د صحابو نوم خصوصا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ عباده ابن الصامت رضی الله تعالی عنہ ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وغيرها مش نمونه خروا کافی شو کنه نو د صحابه نام ثابت غرض زمون سره جرح او تعدیل فن د شریعت د صیانت او د بچاو حفاظت د پاره نو دا محدث نه دی بدعت نه دی نو ایجاد نه دی ولی من احدث فی امرنا یا من عمل عملا ليس عليه امرنا فی روایت المسلم چې نذیر او مثال په خیر القرون کې نه دا خو یې خیر القرون کې ثابت دي کوئی شبه خبره باندې یو دا مثلا او ګورئ طالبانو پایمو کې خډیر کسان دي امام ابو حنیفه وی جابر جوفینا ما بل غټ کذاب نه ولیدل کنه او کتاب العلل کې امام ترمذی ذکر کړي ما رأيت اكذب من جابر جوفی نو امام ترمذی د امام ابو حنیفه قول په جارحینو کې ذکر کړي نو څوک چې وای دته سلور حدیث یادو یا کم او بیش یا ولس حدیث یادو سلور د نای نه یاد کړیو نو خو خې کړی کنه کلمۃ الحق ظال المؤمن دی کنه کم دې کې بیا مون ته چا سره دا صاحب نه دی یو قطع نظر لري سلور زری استادان دي لوی تابعین کبار نو چې یو حدیث ته نشي نو سو شو سلوزا استاد خو بل جوړی کی چې یو حدیث خو ویلې کنه کنه حدیث نه دی ویلا چې استاد شو یو بل طالبانو کتاب الاثار د سلوي زره حدیثونو انتخاب دي سونه او بخاری او مسند احمد د وو لاکونه دا ولي مخکې اسانید کمو کنه کثرت د حدیثو خو په اعتبار د کثرت اسانید دی کنه متون صحیح غیر صحیح ضعیف ټول سوري اندازتن 10000 دي نو دا کثرت په اعتبار د اسانید سره اوس په نقطه پوښ نو 4000 شو ډیر دي کنه دي نو چې څوک دا الزام لګی دا د غلطی ده امام شافعی هم اجتهاد کړي داغه مقلدین هم شته د مالک احمد ابن حنبل رحم نور مجتهدین هم دیر لیس ابن سعد او زائی وغیرہ خو دشمنی صرف د امام ابو حنیفه سره د دې نقطه باندې پوي زه خو سنویم خو یو کس دا چې خبره کوي وې ته وې چې دینه خزره تختولې دا داسې بدی شي زنه هم دبل چا خبره ده خبره باندې پوښ څه ضرورت دې خبره د لوی امام امام شافعی رحم الله وی چې ټول خلق په پوه د دین کې حیالن لشا امام ابي حنیفه رحم الله او تواتر سره ثابت ده خبره دارنګ له امام مالک نه جرح چې هغه وایي څه محمد ابن وای محمد ابن اسحاق ابن یسار دجال من دجاجل هغه ځان له مسله چې همسر یا سچو خو جرح ثابت ده امام شافعی رحم الله نم ثابت دی امام احمد ابن حنبل نه هم ثابت ټیک شو خبره دارنګ لا د سفیان ثوری